الله د یو کلی مثال ورکوي هاغه کلی د امن او اطمینان ژوند تیرو او د هر طرف نه باورتا فراخ رزق را رسیدو خو د الله د نعمتونو ناشکری شروع کړه پس داغه الله د هغه کلی اوسیدونکو ته داغوی د عملونو دا مزور اوسکوله چې د لوګي او د یری مصیبتونو پر راغلل